وتطهيرها دا مخشه دې دې رسې چې کوم بحث وو دا د احداث بیان وو پلیتی په دوا کې ما یو حدث بری یو خبث بری حدث حکمی پلیتی ته ویل شي جنابت شو خیز شو نفاس شو ا د ي بيان و ا غ ي ر ت ک ن د ا ز ا ل ي بيان و په يوه مطلق کې باندې یا تیمم ده اس د کنه خبس و د حقيقي په لته بیان ده انجاس جمع د نجس په لغت شو عام ده حقيقي په لته ویل شي حکمي ته ویل شي خو په عرف شي کنه نجس اطلاق مختص تا کنه په حقيقي په لته پره ا ت ن ج س ت و ي چ ك ي م ح ق ي ق ي پ ل ت ي و ي د جيم په ځواب سره چې نوشي نجس بدا پخش مصدر ده نجسا ينجسو نجسن مردړېدلې ته ویل شي خو اس به تور اس ما استعمالېږي مردړګي پلیتې ته ویل شي که نه نجس او چې د جیم زیر شي نجس بیا هغه شي ته ویل شي چې مردو شوی په پیر کې پلیتی وي نجسات چې پر شاخ وي لکه بدن کسا کپڑا کسا چې په پیر پلیتی وي به دا کپڑا نجس به دي وې پلیتی ته نجس وتی وي کنه باب الانجاس دا باب د بیان د انجاس شي دا انجاس د نجس جمندو دا د نجس جمدو یعنی هغه شي نه چې مردور وي و دا باب د بیان د ازالې د انجاز شي چې کنه دا پلتی به سرنګ لري کوي میر و یا به مضاف مقدر مې چې متطهیره محاله ها کنه و دا باب د بیان د پکولې د زید انجاز شي هغه انجاز او د نکړ پلتی د پکولې زوی کنه ای طریقه ست طریقه د پکیمه طریقه یې پکېږي تطهير نجاسة واجبة واجب ده دلته فرض مراد ده عبادت د مسکوین کې نه و د جوید د مسکوین کې نه و د هغې مکان نه چې په کوم مکان مو د مس کو د مکان نه د پلیتې لرې کول هغه فرض دي تطهیر الجاس د واجب من بدل مسولی ازلا د پلیتې د هغه فرض او د بدن د مسکوین کې نه خدا و ته فرض چې منع مقدار وي د پلیتی هغه انداز سره سولې وي چې هغه معاف نه وي که نه په دې حقیقي پلیتی شي به که نه معاف مقداره چلېږي هغه مقدار پلیتی چې هغه نه معاف مقدار به علمي سره کېږي به هغه ځلام د فرض ا دې کې کنه واجب نه هغه پلیتی مراد و هغه پلیتی لري کول مراد کنه مراد دي چې ا منع وي علمي نه سره کېږي چې ډېر وي من بدل مسؤلي دي تلبیس په کوم مکان باندې کېږي جرمان به ته وچولو و دا پیسې میسې غونډې مردوړې دي یا پټکای مې و دا پیسې غونډې مردوړې وې که نه ګډې په به مندر سي او یا د کنه د غالو په سویدا شي د ورغي وی لګوي ادي کار سي او سند په لګوي ادي کار سي دا دي د پوپی کنه نه را فاشه کمر دوړي دا ته مکان نه ده کنه به مس په باندې کیږي کنه فاشه کمر دوړي خو چې د کیم دی باندې ته وی لوړی او په کیم دی باندې تو سویدا سي دا دي کنه پوپی لوس ته کله ګول لوس ته ګول زوی په کولنده فرض چې ادا فرض پوپی ځکه چې لوس مالګه وکنه په سیاسه الوس لګول څه فرض نه دي یا د ټیټې لګولې زوی کنه هغه په کولا فرض نه ده چې هغه پوک وي ټیټې ما لګوا کنه لوس په زیر باندې زون تام قصیده ولګوا خو چې یو ټیټې لګوي دا لوس لګوي لکه چې لګوي کنه به به دا ځینې پوک مردور بنوي کنه ول مکان الذي يصلي مکان هغه چې پکې مکان مدن مسکو کنه ازي با پوک وي لقوله تعالى د وجه د کو د بریتلانه واسیابک فتوهره دا د لیپ شوی کنه چې د جمعې یا د مکان یا د کنه اسرات په کوله کنه دا په کوم دلیل سره کنه فرض شو ده واسیابک فتوهره قرآن پاک شاء الله پاک نبی صلی الله علیه وسلم واسیابک فتوهره خپل جمعې به بدا پوکې کا په دې باندې ټول مفسرین اجماع دو چې دا آیات ته د لموزه په باره شروع غلا ده کنه شکل البس کې وسیا به کفتر جو به خپل به پوکې کا المزنا بهار کنه دا امر نه په کول جو به کا چې وتا به جو به پوکې سوتا په دې باندې جماع دی اتفاق تا وسیا به کفتر جو به خپل پوکې کا دا امر دا امر د پر د وجوب وی داغه د پر د وجوب شو ملي مشرا چې المزو د پر از جو به پوکوله دا فرض ده وقال عليه السلام نبي سفر ماي حدیث پېښه وي دغه د پرا چې جمعې په کوله فرض ده کنه د بیا سب کنه آی خیر دې کښې ته وی چې خود تی ہے وی ګروا دا غوی دې ولو ګروا یې کپڑے نه سب بکر سی کنه دنا بعد بیا وسیلا وا سب بخت لی بل ما دنا بعد بیا وی می زپی به سره کله چې کنه دغه په نیک باندې یا په منډکی باندې ګرولې ته ویل شي او خط دې ته ویل شي کنه پلکه دغه پړا په دې پر پر ګمګی دو د واپس حبلا په سره وخلا سره وسیلا وکنه وچا به وی کنه چې نشکی به تقلیل رو شي نشکی به کعبه شي دغه باندې به پدی کې وګروا خود یې وی مس وی مشا سبق رسی به وګروا په نیک باندې په نیکی باندې سبق سری بل ما دې نه باندې په یو بيزه ولا يزرو کې اثره و تو ته ضرر نه رسوي هغه اثر دې پلیتي چې و دې بدلا کچې ته دې وي د رنګ پر کپړه پر پوتې و رنګ نه وي راتلو بیا ته ته ضرر نه رکوي که نه پلیتي دې نه لوړه دو اذن عملی به وي که چې جمعې په کوله فرض ده نبي سم که نه دای دغه یو شی ته امر کوو چې که نه موضوع دې پر د کپړه دې وي د پوکه که نه ویې ګروه ویې سلاوه که نه بیا په یې به بدو بیزه سول دا پیدا کېږي چې دا خو که نه ا ج ب ي ب ر ش د آ ي ا ت ر و ل و حديث رولو تو مكان او شايع چې مكان په کولا فرض فرض ده د بدن په کولا فرض ده دې پر خو آ ي ا ت حديث دکړو پېښ و چې هغه دې در بلی بشو په طریقه دې دلال سره و اذا وجبت تطهير في صوبه هر کله چې وجب شو په کولا په جمعه شه ا ج ب ي ب ر ش د فرض او د آ ي ا ت او د حديث نه الموضوع ده پر د وجبا في البدن والمكان وجب شو په کوله په بدن شا په مکان شا په طریقه ولا باندې کنه بدن په کوله خو کنه هغه فرش او یا د مکان په کوله په طریقه ولا باندې فرش او دیغه یاد نه چې دا پلیتی مزره دل مزره پره په کپڑا باندې شریعت د برداشت کوي چې بي ځکه په کپڑا پر دې پلیتی وي ال مزره پره د کپڑے ولا پلیتی دا مزره دو منع دو پره حالانکه کپڑا د بي د شریعت نه پریا دو جدا شي دا کنه انا وریا کولا شي کپڑا وریا کښې دا کنه بلکې به نظر لګېږي سیرات خو نشي دا وریا کولا خپل سیرات کنه او دې کې ډوک دا چک در دلا شي کنه چې جوګ دا ټک په اوس مدار نه کنه پاپر به خپ خپ به پر لګولې به پاپر چې پرتی په مکان پر یا په توپ برادر پر کنه به دا پرتی ډیر لازم دو یک پرتی نه چې ته په جمعه پر دو چې ا مریا شو دا خو په طریقه ولا به دې مریا دو لان الاستعمال في حاله الصلاه يشمل كله ځکه چې استعمال دی پلیته یي په حالات کې لبدو شو وډه ته ورغله ده په بدن کپڑا پرې چې پلیتی وي په بدوی لوړ وي دا پلیتی استعمالوي د هر هغه چې په بدن پرې پلیتی وي په بدوی لوړ دا پلیتی استعمالوي په مکان پرې پلیتی وي دا پلیتی استعمالوي کنه او په بدن کې پلیتی استعمال کنه دا باندې ده البوزو دې پره دې دې وسره کړی دا هو د حکم ذکر شو کنه چې تطهیر د نسات دا واجب ده یا بدل د بسکویت کې ده خدا په دوه شرط یې یو دا چې ممکن وي او بل لا کنه چې په دې تطهیر په د نجاست په وجه سره کنه ته په اشد البلیتین شي واقعیا کېږي نه چې ته دغه پوکی کې د پلیتی لرې کوې چې ځکه د بوزو د پره دغه جمبې پوکې کو که نه یا د ترات پوکو چې پلټه سخته بلو باندې بلو وړې دغه یو بلو چې پلیتی در پرې دو که نه دغه یو مصیبت ته ان بوزو وخت ته که نه وته پرې پلیتی دو بنیا دول بي دشه ونه کړلا خو قاعده په ځلا په وکړه په بوکه په وخت په دې نه په سخته بلو باندې وړې بیا که نه ته تهیر وجب د بده سره دیسکا مثلا کشف عورت خپلو ا ت و سره ډیره کپړې نشته کنه چې دغه پردی کې د لاند بيد ده ډیره سرسته که چا په به به دټ کنه سیرات به برباد وي کنه وجود به برباد وي هغه نشه په کنه پټوله ودای که کنه خالق تاس براد وکنه بیا دای کنه ا دې کې تطهیر به کنه پوکا کپڑا دې ربي بنا چې بل پوکا کپڑا کپڑا وغه دې کنه د هبر دوړه دو و دې دې زلې بل طریقه نشته چې خلک مشه به زول نه غړ کوي کنه به دا کنه دغه سره بل بیس کې کنه او دا به لري کوي به شتل امکان او په دې شرط باندې کنه چې په اشد البریتین شي به واقع کېږي نه ويجوز تطهيرها بالماء دا یې کله ساله و شي کنه چې پکې به کې به شی بو دې د حقيقي پلیتیل انزلا کنه ممکنه ده لکه دې کته ویلی چې او داس په یبه مطلق کې بو دې کېدل شي کنه او د ازاله حقيقي په لته کنه ازاله په هر بیت وې سره کېدل شي کنه چې در به شي به یې ویا پوک درې به حواله یمکن ازالتها به ممکن وي ازاله د جسد پیګ سره په لته په سره چل راکېږي بیا به به یې به کنه کټی کې شي به یې دلونه لکه کنه ا و ر ک ډ ی کا دا یاد کنه ځکه چې دغه یبو دغه شای د بیا شای بدلېږي په اول ملاقات سره په اول لګید سره په لیتۍ سره او بردو شای کې هغه مفید د توارت دی وی هغه پوکی د پیدا کوي دا جمعه د بردوړه دو کنه وتی په سرکا بیزه یا په چای بیزه کنه او په دې پر ګدګیدو یا قاعده یا ویډه دی کنه اچای چې پورتال کولو کنه خدا په تیسه چې ولګه د خام بردوړ شو اچ کی به ور ولګه ده کنه سب د سیاخ بردور شو اپو سره ډیره په سیاغه بردور ده اپو سره ډیره چې په هر بردور ده کنه سبره چې پورسی کنه بردور سره لګیږي بلکې پینا سره ډیر شو ده ځکه چې کنه اسای تول شو جما درا ډیر په بردور شولا اواز پلتی وکړ پلتی ته ورول کېده پاور بل کثره شای بردریږي بیا مفید شای د بردور شي کنه هغه مفید توارت نه اپ توارت نه پویدو کوي خو دا غا سور په دې کې چې بیا خو کنه په بیا په ما به دا په بیا شکل دا کیا جری دا یې بچی کنه په ورتاله کې د کی به بچی په ورولا کې ده کنه دا خبر دوړې شوې در پوسټ پر چې ابر دوړې شوې هغه پر دوړې شوې الا استدراک تا الا انا حضرت قیاس ترکا فی الماء لیکن دا قیاس په بیا شې پرې شو پرې شې شو یې به دا قیاس جری کېږي قیاس یې کچ په بیا دا په کې یو چې بردوړ شوې تل بر بردوړي لیکن یې بیا په بریښې د قیاس مش پرېښلو له ضرورت به جبرې د وجه نه چې په بیا په کړو به په سب مو کوي کنه هغه کې به د قیاس پرېښلو او دې به نه ما سبا دغه تجربه سره یې په خای پر بوله پیدا کړی دی کنه په دې راشه په دې حق قیاس غوري کنه په به فوق نه بلی ولا هما شي حي فرمایي ان البایه قال عد والتهريه بهله الكلعه ا په علت کله سره وي په علت ذره سره وي چې کله وصله به کبیره وصله وي ذره کله و د جهت البجارته بردوړه خو د ګورګری دی وجره و چې دا جما ځکه بردو چې پلتیو سره ګور نه دو کنه اس ګورګری ختم شو لا بو کنه بجرت ختم شو پلتی لوړه یې به سره یا د چای سره یا سرکې سره کنه شای به به پوک پوتی وي فاذا تحت اجزاء النجس اجزاء النجس هر کله چې د پلیتي اجزا کنه اخو جری لوړل اخري خو جرا پس لوړو یبه یول کنه یا د درعه بیعت یول یبقى طاهرا اغذوی به پوک په پوت کیږي د په هر به شي بده کنه دا په کدل شي یا د وجه فقها لیکي چې کچېره کنه ځکه و دې پلیتی و په خطا پیره کنه وا دې کنه په ژبه بده کنه وسټلا کنه بدن سیرته وشي هغه په یبه بنا بدل شي کنه په دینه بیات بنا جمایا او بدنه وهذا قول ابي حنيفه ربنا واحدى رتد عن ابي سفر امام سب قول دا ويوري واتا فدوير تشي امام ابي سب سيبنا وان ادو فرق بينما ويوري واتا دا امام سب چه دکا بدنو پا کپڑا شي فرق سره کړه دا چې کپڑا خدای پوکا بلی په هر بیا سره کنه خو بدن دای پوکا نه په یبه نه بس په بشي بدای پوک نه بری بیا امام محمد صاحب سره کنه ملاو شو ده فلم يجوز في البدن بغير ما امام ابي سنار وکړه په بدن شي په کولا بهر دی بنا تطهیر حکم ما ذکر شو چې تطهیر کا حکم دا کا چې کې ازلا او په کولا کنه دا فرض ده چې بری بګدار وي الا ته وسلا کا چې بو کنه هر ما یا ته کنه په دې بده پکېږي ایسه په کوله طریقې ته وشي د دویمه طریقه دلکه دا په دلک بودا شای پوکیږي کنه په سیلاولې بوده کنه خو ار شای نه یې سربره شای یې سربره شای په دلک بوده پوکیږي کنه بزادو بوټا سپلیج دو کنه یا نن سبو دا چپلی نه خو دا سربره ردی کړ چې کی پلاستیک تا کنه ا پلاستیک شای نه په سربره لا کلاکتی کنه ما صاحب نه لري کنه دا ټول په سیلاولې بوده پوکیږي کنه وې سیلاوه په ځکه بوده کنه خو چا پلیتی کنه چې اجزا یې ختم شي بي بي ردري بي کنه فاس په پوک ته البیزو سره کا وهذا استحسان ده دا استحسان ده وقال محمد لا يجوز امام محمد چې دا په دلک مو د شای د پوکیږي وول قیاس او دا قیاس ده اختصار به تویلی وی کنه چې قتل بسلات عد ظاهرها بدليل اقواه یوه مسله چې د خپل امثال نه کاټ کې په کنه په قوي دلیل سره چې د قیاس جلی خلاف وي دې ته سره ته شي اګه یات او که حدیث وکنه که اجماع وا او که اګه د قیاس او که قیاس خفي وا دا قیاس خفي ده قیاس خفي ده بلکې کنه دا سره ول ده قیاس ویل کړي چې دا بهر ده کنه بيزو کې زپو کړي الا فی البدیع خاص بګر په باندې شي کنه خاص کنه په دای سبه شه بساب دی غوری را دی کنه په دې بيزا شه غوری را دی اگر کبي سلی دل شي په دربیده بدلی دل شي لکه د بیس په سربر شه غوری را دی د وشتورې په خېلو ده کنه ته بساب ته شو ورو ورو غوری را دی داس په سربر شه غوری را دی ورو ورو کنه اول د پلیته تو دوا لد دی کنه یا کنه بدنم ګرګی دو چې په ولا کې دا کنه جذب یې کړه ویر غرلا کنه د سربره ا د بيزه یا د سپلې یا د بوټ څه په اوس په پوته ده کنه څه په دنه وتا په دې مصابه بده کنه چې وچه شولا ودی سره ولا خو په اوس مخ کې به ملوړه وکنه فاد ورلا چې کیما دې کنه د غشتلې دوه او په سره ولا بده زر په کې خو دا په پوته شولا البته یې بده شي چې کې پراز یې په پر خو ځکه اوی په دې وره په سره ورلا ودی کنه یې وره نه بعد خپل تی بیا روبو سیو کنه په خلاف ته مرینا علا باندې سکرو بنا باندې چې بیل به ذکر کیږي یا په لمونځ شي سپلې وکړه وحي وتر الله چې په سپلې پر د ګزګید او یې وکړه سبه کرامه کړه په شوکړه وی چې دا خلک چې کړه په سپلې شي بیز بابو شو پته دوی ته لګیدا به نبی سره به تول کا چې مو ته وحي وغلی و ابو ول سپلې بردولې وکنه تو سره دوی وکړه او کیپ سای کړه چې کړه فارتیه کړه جبا ترسی کړه هغه د ګوري خپلې د ګوري بزا د ګوري کنه فایر کانه به بازار کا پاپر ګرځي وی فل بسو په بده بزکه د وسیله وی اې دا لږ ته شي کنه چې په بزکه وسیله وسیله وکړه کچره پرتی پروا فإلا رد ربا طهور بزکه دې پر په کوي کېدو بزکه په کوي دا یو حدیث مبارک ورو کنه او بل کنه ولأن الجلد لصلابته لا يتدخل الاجزاء النجاسه الا قليلا سربت د وجه د سخت ولي نه اذا تدور د وزي اجزاء د پلتې بغیر ډیر لشتي اجزاء مختلف دي اذا اجزاء وودي ډیر ټیټ وي کنه ډیر سخت جوړ وي لکه تیرا بای بزیب ویلی ده ها کده به ویلی ا د غ د و ا س ل سوي په وا شاکنه د مغناطیس وي چې نه دا د وړې وړې حجرې نه جوړېږي دا اجسام لکه نه شو د وړې وړې شګې نه جوړ شوي دي که نه هغه سخت سره ویل شوي دي که نه سره بلاو دي که نه وړې وړې شګې نه که نه د تیږه بیا په ټاک جوړ شوي دي دانګې د یس پنا یا د داره شوله کپړه بیړه وي دي چې بزي جوړ دي که نه یو بزبل بل سره ولګوي ولګوي که نه شوي شبه نه جوړ شي دا د وړې وړې زراعت نه جوړ دي بل ځنه زراعت ډېر ټیټ سره راغلي وي یې په شپه بالکل کنه ای وشته سره به خدا کله سروای دی په شپه تل کتیری بیډ کسا کنه او دا ناسې چې نشکی ډاډ نه بنوي کنه دا چې سربن خو ډېر ټیټ وي کنه ا ډېر اس کنه په بیو شي کنه غوري نه بوري لوي سره په شوا ډېر کابي د پلتی چې پر وځي به ډېر کمه په دوځي صبح یجتذبه الجرب اذا جفا د پوسه په لتی چې کیما کنه وچه شولا هغه د هغه وځو شوی کنه چې کیما په ورده وتی دو هغه په سر وځو شوی او پوس په سر چګه شي فاذا زال زال مقام به چې پوس ختم شولا زال مقام به بیا ختم شي کنه هغه چې کیما په دې پرې کوي ما خپل تی پر ختم شي وفعل تب لا يجوز او په تو د پلتی شي درو کړي کچره پلتی تو دوا په سپلې پرې په بيزا پرې به دا کنه ډیر خارج ده کده وجه نه کنه شریعت دا رسد په دوکا کا چې دا سلاوا یې کا په سلاوا له بده پکېږي کنه بي ځای ما د باندې وګړو د گرفتاری نه په دې شعار سره گرفتار دي او بل وایي اطلاق مجروح او بل وجه د اطلاق ته حدیث نه چې کې حدیث نه کل کېږي فإن كان به ما أزد كفا دي پري كنا بزي پري قد ديوا دا دي كدا كيدي سا كا چا وچا قد ديوا كنا دا مطلق رو غلا دا و دا ظاهره دو ځکه چې د بیا ثابت وي که چې کله جبات تر سجده بیا بيزا ګوري څه پلی کې سجده کنه کچره پرتی و پر وی سره ویسا یعنی کریدا او جبات ډیره فاصله ده و چې سره وریا وی کنه خدا د دې د کېده دی چې د کېر د وزي کنه به پلیاس سپلې کنه په تو د شوی دو پلتی به چې تاسو درکې وچا شوی دو دا به خاصه تو د وی کنه د دا وچا پلتی نه ته چې وچا شو یادو کنه بوتلکه پلتی به ته وشایي په یوه سا به وچا شوې لب یې جز دا درو کېږي حتی یخ چې سپر به ځل یې وي وکذا کل ما لا جرب له هر اپرتی چا جرب نه لري کل خبر لك شرب کسا مردوړي بکسا لأن الجزاء لا تتسرب فيه اخو جري دي پرتی کن اغا جذب شي پدې مزاشه ولا جاذب يجذبها او جاذب نشته کچا وسو شوی کنه دا ټول یې بو کنه هډه ډوتا جزې پښته چا وځي شي په دې کې چې جرب خو کنه هغه چې و چې دا به دره په دې کې په وځي شوله وکیلا با یب سي به بدل رب جرب له او ویل شو دي چې هغه چې کما شاخه شي په دې پر شګه نه هغه جرب دی وکړه بچان دې وکنه او بيزه تر ولا کې دې خو جراول شو کنه خوره پر ټیپا شي پر سپې پر یا کنه شګه پر ټیپا شو لکنه دا جرم دا چې دا وسیله وې کنه پلتیا لوړل پښه کنه دا خبره سیادو کنه جرم هم دا کدی پلتی جربي او کدی پلتی کنه پلتی نه بسوا د شګه او د خورې نه کنه جرم ته جوړ شو چا وسیله وې وچه شي کنه بس پوکا دو وصوب لا يجزي فيه الا الغسل جوبا شوی چې کنه سوا دی بزو کې نه بل طریقه د دروه دا ساتل سربره شي د وشي پر ټک شي د وشي کنه چا په دلک بده پکېږي فرض بي ذلي چې تود وي منی جو به ته ورولا کېده کنه منی بر دوړه نو او چې منی مقدار وي کنه بیا بي زه بیا او چې تود وي فاذا جفا رسوب کچره په جواب پر وچه شولا به اجزا فی الفرق به کافی کېږي کنه په دې شي کنه فرق کافی کېږي سیلول او بشر په دې شي کافی کېږي دا بل طریقه شولا کنه منی په فرق سا کافی کېږي په جواب شي منی دا کنه خجری شتا کنه اجزا شتا وچه شو کنه و چې بو کنه خپل یې سوا ابه پړه کوله یې به کوله به یو ټب و پاټي بو ته یې شي به به پر ځای وکړه کړه یې شي به دا ګرځ یې بو تر ول کنه ارول واستنه د زو لګه دا یې شي کنه ګرګ به ځل د به سره برته ویل کنه چې جما خو دې پیدا شي دې راشي کنه یې شي کنه ګرګ خو دې بردوړ په پیدا شي کنه بریار ذکر کړه ودا کرا بل بری اپیدا کنه باول دی وړې باول دی غاټه بل دی بدیدو لان حرارت بدر جاذبه تر ا بدر غربي هغه زوشویر کېدو بدر غربي د بری کړه ټوله کنه ټول سید ابوسی وچوي فلا عود الجرب دغه جرب ته درو پس کړي انا وتی پرتی یبه دا شی چې به کنه پتا لې کې کنه به په دې مصابه د وځي واغه شی به بیروبوسی ول بدر لا ابن فرقو او د بدر فرق هم ممکن فرق خو دې ته ورشي چې د پی سره وړه وکنه دا شی سره وسیله وکنه